صدیق او عمر فاروق یا د بل صحابي خبره بې دلیله نه ده منلې ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله د موانعین زکات په خلاف د جهاد اعلان وکړي نو صحابه و سم دستی دا خبره نه ده ورسره منلې بلکې دلیل یې ورڅخه وغوښتلی چې په کم دلیل ته پر دغه خلکو باندې جنگ کوي ځکه چې عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دا خلک کلمه وایي او لمونځ کوي او نبی علیه السلام وایي چې ماته امر کړل شوی ده د دې چې زه به خلق قتلوم تر څو چې کلمه ووایي نو ابوبکر صدیق د مانعین زکات د مرتدینو د قتلولو په دلیل کې دغه آیات ورته وویلو قال الله تعالی فإذا انسلخ الأشهر الحروم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم کله چې تیر سوی هغه میاشتې عزتمن دی نو ووژنئ قتل کړئ مشرکان هر ځای چې مو پیدا کړل وخذوهم ویې نیسئ واحصروهم بندیان یې کړئ واقعدو لهم کل مرصد او کښېنئ دوی ته په هر کمین کې او په هره مرچه کې ورته کښېنئ فان تابو کې توبه وایستله کفر څخه واقاموا الصلاه فایبندی شروع کړه د لمانځه فایبندی کوله د لمانځه واتوا الزکات او زکات ورکولو فخلوا سبیلهم بیا لار ورته خالی کوي فخلوا سبیلهم بیا لار ورته خالی کوي ان الله یقینا الله غفور رحیم غفور رحیم بخښونکی او مهربانه ده نو ګوري په دې ځای کښې الله رب العالمین وویل چې تر هغو لاره ما ورته خالي کوئ سوا آته اوس زکات چې زکات یې نه در کړی نو چې څوک زکات نه ورکوي دا مرتد ده نو له دې سره به قتال کول کېږي د ده په مقابل کې نو عمر رضی الله عنه یې په دغه دلایلو مطمئن کړي نو بیا عمر رضی الله عنه د دغه موانعین زکات مرتدینو په خلاف جنگ شروع کړی نو تاسو ګوري چې صحابه وو بغیر د دلیل غوښتلو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خبره پسې نه دي تللي دارنګ عمر رضی الله عنه به په لیونۍ زنانه حد جاری کولو بیا علی رضی الله عنه ورته وویلو چې پر لیونۍ زنانه باندې حد نه جاری کیږي او حدیث یې ورته وویلو نو عمر رضی الله عنه له خپله قوله رجوع وکړه او په حدیث یې عمل شروع کړئ دارنګه عمر رضی الله عنه تقریر کولو چي مهرونه کم اخلئ نو چي کله د منبر څخه راکښته شوئ نو د قريشو يوې زنانه ورباندي اعتراض وکړئ چي ته ولي منع کوې حال دا چي په قرآن کي راغلي واتيتم احداهن قنطارا تاسو يوې زنانه ته ډېر مال ورکړئ نو عمر رضی الله عنه چپ شوی په دې وجه چې عمر رضی الله عنه به د آیات په اورېدو څخه د الله څخه ویریدی په دې وجه په صحابه و اکرامو کې دا ادب وای چې د الله د کتاب څخه به یې جوابونه نه کول او عمر رضی الله عنه وویلو ای الله بخښنه وکړي ټول خلک د عمر څخه ډیر پوه دي او د غرنګ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته یو کس وویل ته ولې حج تمتع جائز غنې حال دا چې ستا فلار عمر ابن الخطاب ورڅخه منع کوله نو ابن عمر ورته وویل په دې خبره مې پوهه که که چیرې زما پلار ورڅخه منع کړې وي او رسول الله دا کړی وي نو د رسول الله د خبرې اتباع به کول کیږي او که زما د پلار د خبرې اتباع به کیږي نو هغه کس ورته وویل چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تعبیداري به کیږي نو ابن عمر ورته وویل یقینا چې رسول الله کړی ده نو زما د پلار عمل ولې په مقابل د عمل د رسول الله کې پیش کوي او عمر رضی الله عنه دلیل نه وای ورسېدلی ځکه هغه دا کار کړی وای نو تاسو سوچ وکړئ چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرنګ صحابي چې رسول الله درې سوه شپېته خویونه بیان کړل رسول الله وویل دا خویونه که په چا کې ول هغه جنتي ده نو ابوبکر ورته وویل ای د الله رسوله دا به په چا کې وي نو رسول الله ورته وویل ای ابوبکر دا په تا کې دي او بل دا چې د جنت اته دروازې دي او له اتو څخه به ابوبکر ته اواز کیږي چې راشه او د جنت زیری په دنیا کې ورباندې شوی ده او نور فضایل هم ډیر دي او عمر رضی الله عنه هغه صحابي ده چې د ده د رایې موافق څو ځایه په قرآن کې وحې راغلي دي او د جنت زیری په دنیا کې ورباندې شوی ده او نور فضایل هم ډیر شته نو له دغه رنګه جنتي صحابه کرامو به هم په خبره کې دلیل غوښتل کیږي او خبره به یې بې دلیله نه منله کیږي بیا نو شافعي مالک احمد بن حنبل، ابا حنیفه نعمان، د ثابت زوی کوفې والا، دغه کسان چې صحابه کرام هم نه دي او اخري خاتمه یې هم نه ده معلومه، د دغو خبره به بیا څنګه بې دلیله منله کېږي او د دې څورلسمې یا پنځلسمې صدۍ د عالمګیري او قاضي خان فتاوا او دور مختار وغیره خبره به بیا څنګه بې دلیله منله کېږي؟ او زموږ او ستاسو د دې فتنو د دور د مسجد او د مدرسو د ملا امامانو او یا نور مشرانو خبره به بیا څنګه بې دلیله منل کیږي حتی د مقلدین مرتدین داسې خبرې کوي چې نږدې ده د دوی له دغه رنګه خبرو کولو څخه اسمان ټوکړي ټوکړي شي او رافریوځي د تقلید شرعي حیثیت فنوم یو کتاب ده تقی عثماني مقلد مرتد لیکلی ده نو ډیر کفریات یې پکښې لیکلي دي چې له هغوی څخه یو څو دا دي د دغه کتاب په یو سل پنځمه مخ یا صفحه کې دا خبر لیکلې ده که یو عام سړی د یو امام مقلد شوی نو مطلق دی د دغه امام د دغه امام په قول عمل کوي یعنی داسې دی دا امام ته نه وایي دا پلانکۍ مسله چې تا کړې ده دا په کم دلیل بلکې دغسې دی مطلق د دغه امام په خبره عمل کوي او دا د امام په خبره باندې به تر داسې حده عمل کوي چې که چیرې د دې مقلد کس و مخ ته یو حدیث ورغلی چې د ده د امام له نظره سره مخالف وی یعنې دا مقلد ورباندې پوه هم شوی چې په دې مسئله کې حدیث د رسول الله یو څه وایي او زما د امام چې کوم نظر او رایه ده هغه بل څه وایي بیا هم پر دې مقلد باندې فرض ده چې د خپل امام د خبرې تقلید وکړي او د رسول الله خبره پریږدي او د دې حدیث په اړه دې داسې فکر وکړي چې زه د دې حدیث په مفهوم پوه شوی نه یم یعنې له ځانه دې په قصد جاهل جوړ کړي او یا دې داسې فکر وکړي چې زما له امام سره حتما یو داسې قوي دلیل شته چې تر دې حدیث قوي ده نو د امام په خبره دي عمل وکړي او حدیث دي ورته تاویل کړي ورته تاویل کړي او که چیرې وده ته دا اجازت ورکړل شي چې په حدیث عمل وکړي او د امام خبره پریږدي نو دی به په ګمراهي کې فریوځي ځکه چې دی د دې جوګه نه ده چې په حدیث پوه شي، عجبه بې انصافه خبرې کوي دا مقلدین مرتدین نو د دې جوګه بیا څنګه ده چې ستا د امام چې ستا د امام په دا ګډو وډو خبرو بیا څنګه پوهیږي نو په اصل کې دا خبره نه ده لکه دا کم مقلدین مرتدین چې وایي ځکه چې فه د عوامو کې داسې بصیرت والا خلک شته چې د رسول الله فه خبره باندې داسې عمل کوي چې د هغه فه مقابل کې نه د ملا خبره مني او نه د مشر خبره مني او نه د ځان خواهشاتو ته ځای پکې ورکوي د الله فه توفیق سره سم مضبوط ورباندې ولاړ دي او عمل ورباندې کوي خو دا مقلدین مرتدین ځکه دا د دروغو خبرې کوي چې دوی ټول خلک پر خپلو ځانو باندې قیاس کړي دي یعنې دوی وا دا وایي لکه څنګه چې موږ خره یو دا خلک به هم داسې خره وي ځکه چې د چرګې له مالګې څټلو سره څه چرګ دې خالص خپل مالونه وهي او خاطرک په خپله د ورځې د لمر په رڼا کې نه ویني نو دی خو وایي چې رڼا نشته نو ځکه په تیارو کې ګرځي او په تیارو خوشحاله وي او بل له دې وجې څخه دا رنګه خبرې کوي دا مقلدین مرتدین دا غواړي چې کاش دا خلک زموږ فران کافران شي لکه څنګه چې الله ویلي دي ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء الله وایي دوی دا خوښه ګڼي چې کاش که تاسو هم کافران سئ لکه څنګه چې دوی کافران دي نو به سره برابر سئ او تقی عثماني مقلد مرتد ورپسې د دغه کتاب په یو سلو نونستمه صفحه یا مخکې لیکلي دي که چیرې یو عالم د یو امام مقلد وای او داسې عالم وای چې په دین کې ډیر معلومات لري یعنی د یو امام د خبرې او د رسول الله د خبرې ترمنځ فرق هم کولای شي نو اوس یو حدیث راغلی چې هغه د د امام له خبرې سره فټکر کېده نو اوس دا مقلد به بیا هم په دې حدیث عمل نه کوي په دې وجه چې دی د دې دی د اجتهاد درجې ته نه ده رسېدلی او بله وجه دا ده چې کېدای شي د ده امام یو داسې دلیل لیدلی وي چې ده نه وي لیدلی نو تاسو ګورئ دا مقلدین مشرکین داسې له ظلمه او کفره او شرکه ډکې خبرې کوي دا د رسول الله دشمنان دا بلهب د ښځې فیروان چې د رسول الله ښکاره حدیث ورته پروت ده فه هغه باندې عمل نه کوي او د دې په مقابل کې بیا د یملا خبره چې هغه هم دومره ضعیفه ده چې خالص پر کېدای شي باندې بنا ده په هغه باندې عمل کوي دا ځکه د مشرکانو تګلاره چې کومه ده هغه الله رب العالمین په قرآن العظیم شان کې ذکر کړې ده اول دا د اکثریت تابعداري یعنی مشرک سړی همیشه په ډیروالي پسې ځي او په حق پسې نه ځي او الله مسلمان ته دا امر کړی ده چې په حق پسې به ځئ او په ډیروالي پسې به نه ځئ ځکه چې الله وایي وان تطع اکثر من فی الارض یدلک عن سبیل الله ای پیغمبره که د اکثریت تابعداري وکړي او د حق تابعداري ونه کړي وابړوي تا د الله له لارې او دویم مشرک سړی تابعداري د ګمان کوي لکه څنګه چې الله عز وجل ویلي دي ان یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مګر د ګمان بس ګمانونه کوي چې کېدای شي دا کار دی سوی وي کېدای شي په دې کې ثواب وي کېدای شي دا کار ناروا وي یو طرف ته قوي دلیل د قران د حدیث ورته پروت وي په هغه پسې بنځي بل طرف ته به پکې دی سي پسې روان وي او درې مشرک په اټکل پسې ځي قال الله تعالی وان هم الا يخرسون نه دي دوی منګر اټکل چلوي اټکل یو شي ته اندازه ولګوي بس ورپسې روان هم سي او څلورم مشرک تابعداري ده پلار او نیکه کوي یعنې چې زه په هغه څه پسې ځم او کوم یې چې زما پلار او نیکه کړي وي قال الله تعالی ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم بعضې له خلکو څخه هغه دي چې جګړې کوي په توحید د الله کې بې له علمه ولا هدن نه هدایت ورسره وي ولا کتاب منیر نه روښانه دلیل ورسره وي ځکه چې روښانه دلیل خو د قرآن و حدیث ده هغه له ده سره نه وي بلکې له ده سره څنګه دلایل دي واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې وویل سي دوی ته ستاسې د ما انزل الله تابعداري وکړي چې قرآن او حدیث دي ما انزل الله چیز دي قرآن او حدیث قالو وای دی بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا بلکې موږ د هغه څه تعبیداري کوو پر کومه لار چې موږ خپل پلار او نیکه پیدا کړي دي موږ د پلار او د نیکه لار نسو پرېښودای الله تعالی وای او لو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر که څه هم شیطان بولی دی و هور و اور لمبې وهونکي ته خو په هغه پسې ورځي او کوم حق پرست او موحد چې ده د قرآن او حدیث لارې ته یې رابولي و هغوی ته غاړه نه ږدي په هغه پسې نه ځي او یو بل کتاب د مقلدینو مرتدینو د افغانستان د علمای عقدې فنم باندې ده چې ودا رسنویې ته هم دوی پورته کړی ده فه هغه کې خو ډیر کفریات دوی ذکر کړي دي خو یو بحث د پکښې د عوامو لپاره د توصیه په نوم نو په هغه کښې یې دا ذکر کړي دي یو عام سړی به په ملا پسې ځي او دا پوښتنه به نه ورڅخه کوي چې دا عقیده چې ته موږ ته راښیې چې دا رنګه عقیده وساتي دا په کم دلیل او دا پلانکی عمل چې ته موږ ته راشه دا په کم دلیل باندې دا پوښتنه به نه ورڅخه کوي دا ځکه چې د عوامو لپاره په دیني مسائلو کې مداخله کول تر غلا هم بد دي او تر زنا هم بد دي او دا کار سبب د ګمراهۍ ګرځي او هغه کسان چې تقلید د یو عالم نه کوي هغه سړی اخر د هري کافر یا عیسوي یا لامذهبه شي نو تاسو ګورئ د مقلدینو مرتدینو دا رنګه خبرې کول بل څه نه دي بې له دې چې خلک د الله له بندګۍ واړوي او د بندګانو بندګان ورڅخه جوړ کړي د احمد او بحقي او مشکات او دارمي په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام ته عمر رضی الله عنه راغلو عرض یې وکړو ویل یې موږ له یهود او نصاراو څخه عجبه خبرې اورو چې موږ حیران کړي نو یا رسول الله نو ایا بعضې موږ د هغه څخه ولیکو نو نبی علیه السلام په غوسه شوی وی فرمایل ایا تاسو خپل دین کې حیران شوي یاست لکه یهود او نصارا چې حیران شوي ول یقینا ما خو تاسو ته صفا سپین دین راوړی ده چې هغه قرآن او حدیث دي او که بالفرض موسی علیه السلام ژوندی وای نو د هغه لپاره به هم زما تعبیداري فرض وه بل کار به ورله جایز نه وی او په یو بل روایت کښې ورسره دا دي چې قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د هغه په لاس کې ده که موسی علیه السلام تاسو ته راشکاره شي او د هغه تعبیداري مو شروع کړه او زما تعبیداري مو پرېښوده نو خامخا به ګمراه شئ له سیده لارې څخه او که موسی علیه السلام ژوندی وای او زما د نبوت زمانه یې رالاندې کړې وای نو په هغه به هم زما تعبیداري لازمه وه نو دا حدیث ښکاره دلیل ده په دې چې د الله تعالی د یو حق پیغمبر تعبیداری پس د راتللو د محمد صلی الله علیه وسلم حرامه ده نو د یو ملا یا د یو مشر چې د هغه په خبره کې احتمال د خطا او رسا دواړو شته د هغه تعبیداری او تقلید به څرنګه جائز شي چې بې دلیله دې د هغه خبره ومنل شي او بل په دې حديث کې دې ته اشاره ده چې څوک په قرآن او سنت باندې اکتفا نه کوي هغوی د يهود او نصاراو په شان مشوش شوي دي په خپل دين کې او دا یقیني خبره ده چې مقلدین مشرکین څومره حیران او پریشان دي نو هر کله چې دا خبره د قرآن او حدیث په قوي دلایلو ثابته شوه چې تقلید مطلق کفر ده بیا که یعنی د په یو چا پسې بې دلیله تلل د یو چا بې دلیله خبره منل دا مطلق کفر ده بیا که مقلدین ممدوح ورته وایي او که مضموم ورته وایي که د اختلاف فروعي اصولي مسائل نوم ورکوي که د ښې تعبیدارۍ او بدې تعبیدارۍ نوم ورکوي او که د اجتهاد نوم ورکوي او که د قیاس نوم ورکوي او که د اقتدا نوم ورکوي وغیره هر نوم چې ورکوي نو مقلدین د شیطان فیروان د غیر الله بندگان راولاړ شوي دي چې اوس د شرک د رواوالي لپاره یوه لاره جوړه کړي لپاره د دې چې د الله له بندګۍ خلک واړوي او د خپل مشر شیطان پر لاره یې روان کړي نو خلکو ته قسم قسم شبهات رامخته کړي دي لپاره د دې خبرې چې په دا شبهاتو باندې د دوی د کفري او شرکي او کمزورې خبرې لکه د عنکبوت کور قوت پیدا کړي د مقلدینو بې عقلانو په سوچ او فکر باندې لکه څنګه چې د مشرکانو دا له وخته څخه خپله طریقه ده لکه څنګه چې الله عز وجل په قرآن کې له دې طریقې د مشرکینو موږ ته خبر راکړی ده قال الله تعالی وکذلک جعلنا یعنې دې ای پیغمبره لکه څنګه چې مې تا ته دښمنان پیدا کړي دي دغه رنګه موږ پیدا کړي و لکل نبي هر پیغمبر لره عدوا شیاطین الانس والجن دښمنان د انسي شیطانانو او د جني شیطانانو یوحي بعضهم الی بعض سی وسوسې به اچولې بعضې د دوی و بعضو نورو لره یعنې څنګه ابلیس د انسان په زړه کې اعتراض واچوي چې په دې حق پرس باندې دا اعتراض وکړه او د غرنګه مشر ملا و کشرانو او عوامو ته اعتراضونه شي لکه د دې وخت د مقلدین حنفیان و غیره چې خپل کشرانو او عوامو ته اعتراضونه شي چې پر دا غیر مقلدینو او حق پرستو باندې کوي چې داسې اعتراضونه او مناظرې ورزده کوي چې د حق پرستو ته په مقابل کې مناظرې ورزده کوي او دا ورته وایي چې وانصرو الهتکم وانصر مذاهبکم د خپل مذاهب نصرتان نصرتونه وکي د قران او حديث په مقابل کې د خپل مذاهب نصرت وکي او ولا تذرن ودا ولا سواعا ما ود بت پریدی ما سواع بت پریدی ولا تذرن الحنفیت ولا الشافعت ما حنفیت پریدی ما شافعت پریدی دا مذهبونه بنه پریدو پر دې به مضبوط دریږو او د قران او حدیث والا به مقابله کوو او دوی دا غواړي چې په دغه رنګه باندې په دغه چل باندې دوی د خپل وضعي خودساخته مذهب غالبه کړي او د دې خبر د دې مذهب خبرې د قران حدیث پر خبرو غالبې کی او دا ارمان به پرانیس ان شاء الله او کوم مؤمن او موحد ملګری چې دوی ته دا وایي چې مذهبونه په اسلام کښې نشته او اسلام خالص یو مذهب ده دا تفرقې حرامې دي نو دوی د هغه په حق کې وایي هذا الذي يذكر الهتكم هذا الذي هذا الذي يذكر مذاهبكم دا هغه خلک دي چې زموږ مذاهب په بدو سره یادوي یعنی که دوی ته دا ویل چې د دې کتاب د فلانکۍ مسئله کمزورې ده یا د فلانکۍ امام په دې مسئله کې خطا سوی ده نو دوی دا د خپل مذهب پیغور بولي چې دا څنګه امام د چې خطا کیږي العیاذ بالله او دا څنګه زموږ د مذهب د کتابو مسائل کم زوري دی وغیره او څنګه مذهبونه په اسلام کې نسته العیاذ بالله نو دوی پر خپل مذاهب مضبوط ولاړ دي او د حق پرستو په مقابل کې یو د بل کومک سره ورکوي دا د شیطان پیروان نو داسې وسوسې اچي بعضې د دې و بعضو نورو لره نو زخروف القول غرورا شایسته کوي دا خبرې د فار د دوکه کولو د خلکو یعنی دا کمې خبرې چې دوی خلکو ته کوي دې ته ایسه رنګ هم په ظاهره ورکوي لپاره د دې چې د دوی دغه شرکي او کمزورې خبرې قوت پیدا کړي غرورا د پاره د دوکه کېدو د خلکو سي خلک ور باندې دوکه کي لکه ورته وایي چې زموږ او ستاسو په مذهب کې خو ډېر ملایان دي او امام صاحب خو د رسول الله وخت ته ډېر نږدې وی وغیره دا خبره خو په ظاهر کې ډېره رنګداره ده خو د قرآن او حدیث په مقابل کې داسې ده لکه پر خوشایانو چې د سرو زرو اوبه واچوي چې ظاهر یې ښایسته وي او باطن یې ګنده وي نو چا به دا نو چا به دا سوال کاوی چې دغه کږې خبرې دا کفري خبرې دا څنګه د حق په مقابل کې کار کوي ولې الله رب العالمین د دې خلکو دا خبرې نه ورکوي ولې الله رب العالمین دا خلک په دې بعضو خبرو کې کامیاب کړي دي او دا ولې د قرآن او حدیث په مقابله کې چلیدای شي دا خلک ولې الله نه ورکوي نو الله رب العالمین اوس د دې خبرې جواب کوي ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون که اراده کړې وای رب ستا نه به وای کړی دوی دا کار نو پرېږده دوی لره او هغه چې دوی څه دروغ جوړوي پرېږده دا څه دپاره الله رب العالمین وایي پرېږده چې په دغو کږو خبرو پسې د کږو زړو خاوندان ولاړ شي پرېږده چې په دې د نفاق او کفري خبرو پسې دغه د منافقت د زړو او د کفري زړو خاوندان ولاړ شي پرېږده چې په دغو جهنمي خبرو پسې دغه جهنميان ولاړ شي دا د جهنميانو سړکونه دي کوم چې جهنم ته تللي دي دا به د شیطان پر دې کږو کږو لارو باندې ځي دا خلک ولی یرغده چې شي خوشې کړي دا خبرې چې وایي چې زموږ مشر یا زموږ ملا خو ډېره ښه خبره وکړه چې پر دا خپله شرکي او کفري خبره خالص د خپل مشر او د خپل ملا د تقلید له وجې کلک پاتې شي وليقترفو ما هم مقترفون وليقترفو چې دوی وکړي ما هغه څه هم چې دوی مقترفون همیشه کوونکي د هغه دي چې هغه هغه شرکي عملونه دي پرېږده چې دوی د خپل شرکي عملونه وکړي پرېږده چې د جهنم اور د خپلو ځانو لپاره وګټي خو تاسو ته د الله کوم پیغام ده ای موحدینو ای د حق داعیانو الله رب العالمین موږ او تاسو ته څه وایي چې تاسو به دا کار وکړي هغه د مشرکونو مشرکینو د قریشو و نبی علیه السلام ته وویل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ پر دا خپلو بتانو ستا د تنقیدو څخه تنګ راغلي یو په دې وجه یو څوک زموږ او ستاسو تر منځ حاکم او فیصله کوونکی جوړ کړه، نو الله عز وجل و نبي علیه السلام ته وایي چې دوی ته جواب ورکړه، چې دوی ته جواب ورکړه. ورته ووایه، افغیر الله ایا بې له الله ابتغي حکما زه ولټوم بل حکم کوونکی بل فیصله کوونکی وهو الذي حال دا چې هغه هغه ذات الله هغه ذات انزل الیکم الکتاب مفصلا چې رالیږلی ده و تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل وضاحت کوونکی یعنی چې زه له الله بغیر بل کوم تاغوت فیصله کوونکی ومنم حال دا چې الله تعالی ستاسو د هدایت لپاره داسې قرآن را نازل کړی ده چې په هغه کې حق او باطل او حلال او حرام هر څه بیان شوي دي نو بس د هغه منل به ضروري وي او بل فیصله کوونکي ته څه ضرورت ده بل فیصله کوونکی لټول خو کفر ده نو له دې وجې څخه هر مسلمان موحد د اسلام دعوت کوونکي ته د الله عز وجل دا امر ده چې د هر باطل پرست او مقلدینو او مذهبیانو سره دې دلایل خالص په قال الله قال رسول باندې وایي او دا د دوی په باطلو او خود ساخته دلایلو کې د شرکت نه ورسره کوي کوم چې دا مقلدین د قرآن او حدیث په مقابل کې پیش کوي هغه دا چې زموږ په مذهب یا منهج یا قانون کې خو بیا داسې راغلي دي او یا زموږ د مذهب ملایانو او مشرانو خو بیا داسې وایي وغیره نو د قرآن او حدیث د موجودګۍ په وخت کې په داسې باطلو شیانو دلائل ویل دا کفر ده په دې سره سړی کافر کیږي قال الله تعالی الله رب العالمین وای وان شیاطین یقینا شیطانان سي دي لیوحون الی اولیائهم خامخا دی وسوسې اچي وورونو خپلو ته جني شیطانانو انسي شیطانانو ته وسوسې اچوي یا بعضې نورو بعضو نورو لره وسوسې اچوي لیجادلکم چې له تاسو سره یې په جنګ راولي ای حق پرستو ای مؤمنانو له تاسو سره یې په جنګ په جګړه په مقابله کې راولي خو خبره دا ده و ان اطعتموهم که تاسو د دې اطاعت د دې خبره ومنله د دې اطاعت هم وکړئ انکم لمشرکون مشرکون یقینا تاسو مشرکان یاست په دې وخت کې یعنی الله رب العالمین وایي چې داسې به نه ورته وایي چې اوس تی مذهب هم پر حق د موږ هم پر حق یې العیاذ بالله داسې به نه ورته وایه بلکې به دی ورته وایه چې دا کفري خودساخته مذهبونه چې ته جوړ کړي دي دا کفر ده نو د قرآن او حدیث خبره حقه ده دا کفر ده وچ به دا چې ورته وایاست کوم چیرته دی ورته ویل چې اوس دی مذهبونه هم صحیح دي خو د قرآن او حدیث لاره هم صحیح ده الله وایي انکم لمشرکون یقینا ته هم مشرکان یاست و د الله رب العالمین صفا دین پکار ده قرآن حدیث په یقین قرآن او حدیث په رښتیا راغلي دي په دې کې شک نشته دا نن خلک چې د دغو باطل پرستو سره و و کوي سر ټیټ ټیټ ورته کوي دا پر قرآن او حدیث یقین نه لري دا مذبذبین دا دا دا, دا شکیان په قرآن کې په قرآن په خبرو کې هیڅ شک هم نشته لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله نسته لایق د عبادت مګر یو الله ده دغه خلکو یقیني کلمه په درواغو ویلې ده دغه مذبذبینو دغه صرف ځان ته بعضې د توحید نومونه ورکوي بیا هم له مشرکینو سره هره خبره منې چې و ته هم ښه وایې موږ هم څه وایي بس ګزاره به سره کوو ګزاره نشته په دین کې زموږ د قرآن حدیث دین حق د دې په مقابل کې که څونه دینونه جوړ سوي دي که مخکې دي که اوس جوړیږي دا ټول پر نه حق او موږ نه منو دا شرکی دي دا کفري دي نو دغه مقلدینو انسي شیطانانو خو په سلګونو خپل شرکی تقلیدي کتابونه لیکلي دي او په هغوی کې یې په زرګونو شبهات او زخرف القول لیکلي دي خو زه له هغوی ټولو څخه د مثال په ډول یو څو را اخلم لپاره د دې چې تاسو ورباندې پوه شئ نو اوله شبه یې دا خلکو ته اچولې ده پر دې اوله شبه باندې به دا دویم درس ودروو او دا به ان شاء الله دا شبهات چې کومې دي دا به شروع کوو دا شبهات خود دوی ډېرې دي خو موږ د دوی هغه مهمې شبهات راخستې دي څوارلس شبهات یې موږ د دوی دلته راخستې دي نورې شبهات خو د دوی هسې داسې د خندا وړ دي په هغه به دوی په خپله هم نه مطمئن سي سوچ پکې وکړي چې دا موږ څه ویلي دي خو خلک چې دوی ورباندې غلط کوي او دوی چې ډېره هوا ورکړې د هغه دغه شبهات دي انشاءالله د قرآن او حدیث په رڼا کې بې دننه انشاءالله جوابونه کوو نو پر دې اوله شبه به دا دوم درس دلته بس کو انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب